الله الرحمن الرحیم واقع ده د حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام د مدین نه را روان دی مصر ته راځي په لاره کې لنډه دا دی چې الله ورته نبوت ورکړ د نبوت سره الله تعالی دغه دوه نښې دوه معجزې ورته ورکړې یو عصا یو ید بیضا دی وته چې ورکړو او بیا وته سوی لار شه فرعون ته او د الله زما د دین دعوت وته ورکا ځکه د بغاوت او سرکشي کړي ده اوس دا د رسالت کارونه سر ته رسول او فرعون ته دعوت ورکول دا سم معمولی خبره نه ده نو حضرت موسی علیه السلام د الله نه سوال کوي سوي قال موسی علیه السلام وی رب اشرح لي ای زما ربا تکولاو کې زما د پاره رب اشرح لي ای زما ربا تکولاو کې زما د پاره صدری سینه زما یا الله زما سینه هغه کولاو کې چې سینه کولاو شي د دین چې کوم معرفت ته کنه هغه معرفت د دین په زړه کې راشي چې سینه کولاو نی په خلی به خبرې کو خو زړه ته خبرې نسی او چې سینه کولاو شي ما وی د دین پیژندګلی په زړه کې راشي د دین بنیادی سیز دا دی چې دا به وایې مالک د نفع او مالک د ضرر هغه یو الله دی که نفع رسی هم الله رسی که ضرر رسی هم الله رسی چې د الله خو خوښه نی کنه چې دا د ټول وطن بچیان راشي ماته څه نشي ویلی او چې د الله خوښه وي چې دا ټول بادشاهیان خو راشي او زما مرګتیا وکړي که نه د الله پاک هغه مشکلات زما نه نشي لر کولی نو چې داسې نه کولو شي نو بیا چې فرعون ته ورځې نو هغه نه بیا نه یریږي بل له چې ورځې د هغه نه بیا نه یریږي نو قال دوی رب اشرح لي ای زما رب ته کولاو کې زما د پاره صدري سینه زما رب سینه مې کولاو کې چې د دین معرفت او د پیژندګلي په دې زړه کې راشي ويسر لي امري دریم دویم سوال کوي او آسان کې زما د پاره ويسر لي او آسان کې زما د پاره امري کار زما د د کار سو نبوت د دین دعوت رب دا کار را ته آسان کې ګورې د دین کار څه داسې اسان کار نه دی ښه په دنیا کې د ټولو نه زیات ګران کار هغه د دین دعوت دی ته به راشې په زړه کې به د همدردي وي خلکو سره چې دا خلک په څه خبر شي او ته به ورشې یو سړي ته به د الله دین بیانې دا به نه سړی تا ته راپاسي غلطې و دا دلته دا خبرې مکوه دا دسی دی دا دسی دی سړی زړه راتنګ شي چې مړه خدای دې روک کی سره وته کوم نه نه نه نه نه سوال کوي چې ربا ته آسان کې ماته امري دا کار زما دا زما چې کم کار دی چې ربا تارا تاواله کدارا تسکی آسان کې او درې مدا دی وحلل او ربط کلاو کې تاسو سوې پرانی سي وحلل او اے ربط کلاو کې عقدتن غټه مل لسانی د جبه زما رب زما د جبه دا ګنده او دا غټه کلاو کې د حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام په جبه کې لګ لکنتو د صفا خبره نشو کولی نو رب دا د جبه چې مکم دا ګنده پکې د چې دا صفا خبره نشم کولی دا کولاو کې د حضرت موسی علیه السلام په جبه کې چې دا صفایی نه و دا دغه او ګنډه و دا څه چلو مفسرین حضرات وایي چې موسی علیه السلام کله وړوکی او د فرعون سره نو په غیږ کې اغشتي وو چې په غیږ کې اغشتي وو واړه خو هر څه کوي په دې غیږ کې موسی علیه السلام دې د ګیري نه رونی وو او ریخ کلته نو دا خو متکبره سړی و دی ورته په غوسه شو او حضرت آسیه بی بی ته وی دا غزما دشمن دی دی د ګیرې نه ونیولم هغه وته وی یا د الله بنده دا هو ماشوم دی دا په دې سپویږي دا ماشوم دی وی نه نه دا زما دشمن دی وی ګوره دا نه هیره پیجنی او نه ایره پیجنی استاد بد نه هیره او نه ایره نو هغه ورله داسې یو لوخي کې دا هیره راوړلې ملغلره او بل خانک کې ولا لوخي کې ولا سکروټه راوړي موسی علی السلام ته مخې کړتا کړې مزری استاد روایت کوي د الله سوګوت کدي هیرو ته وی حضرت جبريل راغې د د الله سه دسې کو دی دغه ته کو اسکرو ته دا سکروټه در واغشته خلی ته واچوله الته د دې جبه د سر وسوځید نو د بیا صفه خبره نشو کولی نو دی وی ای زما ربا ته کولاو کې هغه غوټه د جبه زما دا دریم سوال دی د حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام د جبه دا ګنډه دا بیا کولاو شوی وکه کولاو شوی نه و ځنې اکابر علما وی او کولاو شوی و مخکې په دې جبه کې لګه غټه و هغه بیا د غشوه کولاو شوه ولی رستو الله پاک وی سوته وی قد اوتیت سؤلک د دا سوالونه وکړه کنه وی تا ته دا غختلی شوی خبره درکړې شوې ما ومنلې نو د یو دا سوالو چې ربه د جبه ګنډه مې کولاو کې بیا د د جبه صفا وه بعضې علما وی چې نه صفا شوه خو مکمل صفا نه وه زکه چې دی یو سوال کوي رب حضرت هارون ما سره ملګری کې زکه د د جبه زمانه لګ دغه ده صدا صفا ده خیر ويفقه د دې د پاره چې دا خلق پوي شي قولي زما په خبره الکه د دین خبره چې په صفا جبه کې نو دا ډیر اثر کوي او چې په صفا جبنی اثر نه کوي وجعل لی بل سوال کوي ربا ډیر ګران کار دی دا د نبوت کار ربا ما سره یو معاون مقرر کې معاون وجعل لی او ګرځه زما د پاره وزیرن وزیر وزیر معنی کوي معاون او ګرځه زما د پاره وزیرن وزیر, وزیر من اهلی د چې هغه زما د کورنۍ نه وي زما د کورنۍ نه زما دپاره یو معاون وګرځې هارونه چې هغه هارون دی او اخی زما رور دی دا راله وګرځې اشدد به چې زه مضبوط کم پاغې ازری ازر په معنا د قوت سره مرضی او ازر په معنا د شا سره مرضی چې زه په خپل شا مضبوطه کما یا په زه خپل طاقت مضبوط کما وزیر دا په معنا د معاون امداد کوون کې وای دا د وزر نه جوړ دی وزر دغه ته وای درنبار ته درنوالی ته ولا تزر وازره وزره وزر بار ته وی بار دا زمونږ دا وزیران نه دي دوی تم وزیران زکه وی چې هغه صدر صاحب باندې چې کم زوري کنه هغه ته دوی اوچتای د یو محکمې زور ته یو اوچتای او د بلې محکمې زور ته بل بل بل, بل ها یا دا وزیر د وزر نه جوړ دی وزر وزر څه ته وایي پنایې ځای ته کلا لا وزر وزر پنایې ته وایي په یو محکمه کې چې صدر صاحب باندې زور راشي نو پنایي چرته نیشي زر هغه وزیر راوغواړي چې دا مسله څنګه ده نو مزي وزیر معنا کوي معاون او ګرځه زما د پارا وزیرن معاون من اهلی چې هغه زما د کورنۍ نه دی هارون حضرت هارون اخی چې هغه زما رور دی اشدد به چې زه مضبوط کم پاغه باندې ازری خپل طاقت یا ازری خپل املا په میدان د دعوت کې چې زه لګیا یم او دی زما شاته ولاړی او دی وی او صحیح خبره وکړه و اشرکه او یا الله دې شریک کې زما سره فی امری په کار زما کې رب مال دې چې څنګه نبوت او رسالت راک د سه دا نبوت او رسالت دلم ورکا کې نسبحک د دې د پاره چې مونږ پاکي بیان کوستا کثیره ډیر رب کدا کار دی را لو کنو ډیر زیات تسبیحات بری وایو ونذکر کو مونږ ذکر کوتا کثیره ډیر انک یقینا ته چې كنت بنا ای په مونږ بصیره لیدونکې قال الله وتوي چې موسی تا څه خبرو سوال وکړو دا دی وی دا دی وی دا دی وی قد اوتی تا یقینا درکړی شوی دی تا تا سؤلک غختل شوی ستا تا چې کوم خبرې وغختلې ادر ته درکړې شوې قبول شوې قد اوتی تا یقینا درکړې شوې تا تا سؤلک غختل شوی خبر استا یا موسی اے موسی دا زما اول احسان نه دی ما پتا باندې نور احسانات هم کړی دي ولقد مننا یقینا من احسان کړی دی علیک پتا مرتن اخرى یو پیرا بل یو بل پیرا ما هم پتا احسان کړی دی کله چې ته وړو کې وی پیدا شوې او په هغه کال باندې فرعون چې دی ستاسو د قوم ماشومان حلالول نو ما په تا باندې احسان وکړو از اوحینا الی امک په هغه وخت کې چې مونږ حکم وکړو ستا مور ته از اوحینا په هغه وخت کې چې مونږ وحی وکړه الی امک ستا مور ته د څه شي وحی مې ورته وکړه؟ ما د هغې خبرې یوحا چې د هغې وحی کولی شي داسې خبره مې ورته وکړه چې هغه خبره بغیر د وحی نه نه معلومیږي دلته مراد د وحی نه هغه د نبوت وحی نه ده ښه ځینې خلک وایي مراد د وحی نه په زړه کې خبر اچول القاء الکلام فی القلب زړه کې خبر اچول دې ته تاسو څه وایې الهام الله ولګید د حضرت دغه دی د حضرت موسی علی السلام د مور بیبي بی پزړه کې دا خبره واچوله دام وحی ده یا مراد دغه دا دی چې فعل منامه په خوب کې الله وته وی چې دی بچی سره د سیوکا دا ځکه وایو چې وحی خو بغیر د پیغمبر نه بل چاته نه کیږي او د موسی علی السلام مور خو پیغمبر نه و یا دا یا دا دی یو دی وحی تشریعی د شریعت مسئله چې بیانېږي نو هغه صرف پیغمبرانو ته بیانېږي صرف خو یو دغه دی دا څه ورته وایي دا یو ملائکه راشي او یو انسان ته د شریعت مسلې نه وي اسې بل مسله وکي نو دا د پیغمبر نه بغیر بل چاته هم راځي ښه د پیغمبر نه بغیر بل چاته هم راځي ریاضه ویم شرعي حکم نی د شریعت نه بغیر یو خبره یو او یو ملائکه چاته راشي او ته وی دا کار دسه وکړه خو د شریعت اغنی که ستاسو خیال و حضرت مریم ته جبریل علیه السلام نور راغلی وته وی ز الله په حکم تا ته ز صدر بخمه بچي نو ولې مریم بی بی پیغمبره و پیغمبره خو نه و نو پاغه وخت کې چې مونږه وحی وکړه ستا مورته حکم وکړه مونږه ستا مورته د هغې خبرې چې د هغې وحي کولی شي بغیر د وحي نه غنه معلومیږي هغه داو زړه کې ولا واچوله چې دا بچي براواله او په صندوق کې به کې دی انق زفیه چې تا واچو دا بچي فی تابوت په صندوق کې دا ماشوم راواله په صندوق کې واچو دا صندوق واپس بند کا چې بند کې مکمل فقص فيه بیا ته وګرځوه دا صندوق فل یم په دریاب کې دا صندوق بیا په دریاب کې واچوه دا دریاب کې به زی زی بیا چې هغه کم لختې د فرعون بنگلې ته دغه شوی دی دا صندوق په پدا لختی روان شي چې هغه زما هم دشمن دی او د دم دشمن دی چې هغه فرعون دی خیر دا لاړ چې لاړ چې ګوري صندوق را روان دی فرعون حکم وکړ چې دا راونیسه چې راوینی و چې کولاوی که یو ماشوم دی پکې موسی علیه السلام او په دې مخ کې داسې د حسن د وجه نه د مخ داسې چمک وو پړقې وو چې ډز شو الله د د پزړه کې یو بیا اندازې مینه او محبت ته د واچو مینه او محبت و والقیت علیک او ما را واچو پتا محبتا محبت منی د طرف زمانه موسی علیه السلام د الله د طرف نه د د محبت الله د خلکو زړونو کې اچولی او چې چا به ولیده ورسره به یې مینه کوله ولې تصنع او چې ستا پروره شو شي علی عین علی عیني په حفاظت زما چې کله مور بیبي بی دا ماشوم دغه ته غورځاو دی اوبو ته نو خپل لور ته وای چې بچی دی رور پسې دی پټه پټه ځه چې دا صندوق بچر ته ځي استمشي په هغه وخت کې چې روانه وه اختو کا خور ستا ستا خور د دې صندوق پسې روانه وه دا صندوق بیا هغه فرعونیان ونیوه هغوی بیا دا ماشوم را واغشته چې بیا تی ورکو د ماشوم بیا چې دی د یو ښځې تی نه رودو نو فتقولو د خور دی ورته ووی چې هل ادلک هل ادلکم ایا زه ښودنه وکم تاسو ته علا من په هغه چا یکفله چې هغه پرورش کوي د ده دا جینه وته وی خور د فرعون دی کورنۍ ته چې یو دسې خزه درته نه خیم چې هغه ډیر او خياره ده هغه بستاسو د ماشوم پرورش کوي وی خدا کنه نو داراله مور پسې چې مور راشه هغه سي موسی فرعونیانو نیولې دی او د چاته نروي چې مور ولراله داغه ته واغشت چې ته یې واغشته نو دوی بیا ورته وایي ته به هر وخت کې دی له ځې او راځې دا ماشوم د ځان سره بوزه ولې خپله وظیفه مقرر کړه واپس یې مور ته راوست فرجعناک نو موږ واپس کړې ته الی امک خپلې مور ته دا سله کې تقر عینها د دې د پاره چې یخې شي سترګې د دې چې کوم شی په ته په خوشحالیږي او وی ګوري نو د سترګې د سړی سترګې یخې شي ګوره کم شی چې تاسو خوخي او اوري نو ته به پاسې نه او چې کم شی خو د خوخ نی کنه او ته اوري نو کله به پاسې او کله به کینی کله به یو سکه او کله به بل سکه نو وی دا په بچی باندې د خزه سترګې یخیږي نو کې تقر عینها د دې د پاره چې یخ شي سترګې د دې ولا تحزن او دا خفګانو نکی بیا موسی علیه السلام دا یو احسان بیا موسی علیه السلام چې راغړ شو تاسو ویلو غرمه وا په غرمه کې دی اوس بازار ته راغلی دی چې ګوري یو ظالم فرعونی دی او هغه یو اسرائیلی رانیولې دی او ظلم وسره کوي هغه اسرائیلی را आवाज کوي چې اے موسی را شمات اخلاص کا حضرت موسی داسې خالی دیکا ورکړه دی دیکې سره هغه مړ شو وقتلت نفسا تا قتل که یو بنی آدم فنجینا که من نجات درکتا تمین الغم د غمنا او سړی ته مړ شو چې سړی ته مړ شو موسی علی السلام باندې غم راغی چې رب دا بو سکیږي وفتنا قوم است امتحان کو فتونن په امتحان کولو سره حضرت موسی علی السلام د دې ځنه بیا لاړ مدین ته چې مدین ته لاړ چا سره ملو شو شعیب علی السلام سره الله پاک پیغمبر ربانه کاغه ول لور پنیکا ورکړه فلبستا نو تا تیر کړو سنینا ډیر کلونه فی اهل مدین پاغه اهل د مدین کې د مدین په خلکو کې تا ډیر کلونه تیر کړو س تقریبا خلک وای درش کاله تیر کړی دي لس کاله هغه چې کوم د باندې ذمہواری و او دیار لس کاله نورم بیا تیر کړو او بیا دا غزن را روان شو دغه ته بیا راته مصر ته ثم جئت بیا ترال مصر ته علا قدر پاغه اندازه یا موسی ای موسی اغستا د الته د جون د تیریدو او بیا د واپس دراتلو چې ما کوم اندازه لګولې وه پاغه اندازه ترالی مراد د نښو نه څه دي معجزې دا دوه معجزې دي یو عصا یو ید بیضا بی آیاتی سره د نښو زما لاړ شه خو داسې کوه چې ذکر ډیر کوه ولا تنیا او تاسو دواړه سستی مکوئ فی ذکری زما په ذکر کې ونا یعنی دا د دین راځي ونا یعنی په معنا د سسته سر راځي نو ولا تنیا او تاسو سستی مکوي فی ذکری زما په ذکر کې اذهبا لار شیطاسو دواړه الی فرعون فرعون ته انه یقینا دا فرعون غټ باغی دی انه توغا یقینا د سرکشی کړی دا دون بغاوت کړی دی چې د بندتوب نه وړېدلې دی د خدای درجه ته دعوت چې ورکوي څنګه ورکوي فقولا تاسو دواړه ووایې له هغه ته قولا لینا خبره نرمه نرمه خبره وته وکړئ وی نرمه خبره چې کوم اثر کوي هغه سخته خبره دونه نه کوي فقولا اوایه تاسو دواړه له هغه ته قولا لینا خبره نرمه لعله شاید چاغه یتذکر نصیحت قبول کی نصیحت دی ته وی چې خبره ومني ایمان روړي او یخشا یا غو یریږي ګورې د دین دعوت نه دا دونه مبارک شی دی چې یو سړی له خود دعوت ورکو یا به اومني او یا به پزړه کې یو ټک وي چې ما لم پلانی سړی دغه راکړی دی دعوت بل ورځ به اومني بل ورځ به اومني قال دی دواړو اووی ربنا ای زمونږ ربا ربا تا خو مونږ ته داسې مواری وکړه چې ته منډه فرعون ته او د ما دین وته بیان کې نه خو ظالم دی اوس که مونږ ورلو مونږ بلا د دین خبره نی کړي چې د به مونږ رانیولي یو قتل کړي به یو نو بیا به ته مونږ نیسې چې تاسو خو زما د دین خبره ونه کړه قال دې دواړو وی ربنا ای زمونږ ربه اننا نخافو بېشک مونږ یریږو ان یفرطا چې دې به تیزي وکړي علینا په مونږه مونږ به لا د دین خبره کړې نه چې دی به مونږ قتل کی بیا به څه کوو او ان یطغا یا به دی سرکشي وکړي راته به وایي چې مه کوئ دا خبرې قال الله ورته وایي لا تخافا تاسو دواړه مه یریږئ انني معکما یقینا زه ستاسو دواړو سره یم په میدان د دعوت کې چې ته وځې الله نصرت او د الله امداد تا سره یې ښه اسمعو زه اورم ستاسو خبرې و ارا او زه وینم ستاسو حالت فاتیاه تاسو دواړه ورشئ هغه ته فقولا دواړه ورته ووایې چې انا رسولا ربک یقینا منګه دواړه پیغمبران یو درفسته نو اول دغه دا دی چې دا بنی اسرائیل چې تا غلامان کړی دي او ته په ظلمونه کې دا مونږ سره ولېږه چې خپل وطن ته راځي فارسل معنا ته ولېږه زمونږ سره بنی اسرائیل بنی اسرائیل دا راس آزاد کا ولا تعذبهم او ته عذاب مو ورکوه دوی له چې دا ظلمونه پکې او دا بیګارونه او خدمتونه پکې قد جئناک من راتل کړي دي تا ته بی آیت په یو لوی نخا مر ربک د طرف درفستانه سال په کافر چې سلام اچي څنګه واچي یا چې کافر ته ته په خط کې سلام لیکې نو څنګه به لیکې والسلام علی من اتبع الهدى او سلام دی پاغه چا باندې چې چا تابعداري د هدایت وکړه چې چا دین ومن په هغه باندې د سلام وي انا قد اوحی الینا یقینا وحی کړی شوی دا مونږ ته ان العذاب چې یقینا د الله عذاب علامن دا په هغه چا دی کذب چې د الله دین ته دروغ وي وتولى او هغه وګرځید د ایمان نه حضرت موسی راغی د فرعون دلبار ته د الله د دین دعوت ولا ورکو اول د الله خبره وسره کوي چې زمون خالق زمون مالک هغه الله دی نو قال فرعون وتوي فمر ربکما سوق دی رب ستاسو دواړو یا موسی اے موسی ستا او د هارون رب څوک دی چې ته زمونږ رب قال موسی علیه السلام وته وی ربنا الذي رب زمونږ هغه الله دی اعطا کل شیء ان چاغه ور کړی دی هر یو سیستا خلقه پیدا وخداغه دا نن چې کم سیز موجود دی دا وجود ولا چا ورکړی دی زه چا د نش نشته کړیم ته دا نش نشته کړی چای دا نش ګورې یو بیل عالم دی د هغه عالم نه الله راوویستی دی شته عالم ته دا چا وکړی دا پیدایش چا درکو هر یو سیس دی ورکړی دی خلقه پیدا وخداغه او ثم هدا او بیا وت الله هدایت کړی دی د جون د تیرېدو چې دا کار بکې ستا جون به تیریږي دا کار بکې ستا جون تیریږي ګورې که ګورې د الله د قدرتونو نښې او نشانې په هر یو سیس کې دي خو مونږه غافل یو ستاسو چې په کور کې وزلنګ شي یقین وکړئ چې د دې د الله د قدرتونو کمې نښې دي نو د ایمان د پاره دا کافی دي دا بچی نه دی لس ملټه پس را پاسی نه په مدرسه کې سبق ویلی دی او نه بل څه ویلی دی او دا لکه خوځي او دی مور ته راځي د رستنو خپو ته او دغه غولان زې له ځان را ورسوي او په دا تی باندې خوله کېږدي دا ورته چا ویلي چې دی کې دغه دي او یا ستا ژوند په شودو باندې تېرېږي نه شوده څه پېژني دا ورته الله په اړه کې اچولي چې ستا ژوند به اوس په شودو وي او هغه شوده چېرته دي نو هغه ورته هغه د مور دغه ښودلی دی قال دا خو دغه ډیر چالاکو فرعون اوس قوم تخکارا کوي چې دا هر چاته دغه سي غلط وای نو که مونږ ته غلط وای نو هم صحیح ده دی وته وای دا پخوانی قومونه څنګه وو دا د نوح علی السلام قوم څنګه وو دا د لوط علی السلام قوم څنګه وو دا د صالح علی السلام قوم څنګه وو د ده مطلب دا و چې هغه به ووایي دا ټول کافر غلط وو نو زه به جواب قوم له ورکم چې که موږ ته غلط وایي دا ټولې دنیا ته دغه وایي غلط نو نو قال فرعون ورته وایي فما بال القرون الاولا سو حالت دغه قومونو اولنو هغه مخکینی قومونه څنګه وو نو موسی خو موسی دی فرعون ته چې الله پیغمبر ته چې الله کوم خيارتیا ورکړي کنه د ټول قوم ته دون او خيارتیا ني او ته وی مخکینی قومونه پرېدا د ځان خبرې کوه هغه هغه لاله تلی دی الله پوي شواغوي پوي شه قال موسی علیه السلام وته وی علمها علم داغه عند ربی پنیس در رب زما دی فی کتاب پاغه کتاب او لوح محفوظ کې لا یدل ربی نه غلطیږي رب زما ولا ينسون داغه نه سیریږي الذي هغرب جعل لكم الارض چاغه ګرځول د ستاسو د پارزمکه مهدن اواره پشان د زنګو وسلک لکم او الله رواني کړی دي ستاسو د پاره فيها په دې ځمکه کې سبولن لارې وانزل والله راوري من السماء د طرف د اسمان نما ان او باران فاخرج نبيه نو موږ راو باسو په دې وبو سره ازواجا قسمونه من نبات شتا د بوټو مختلفونه من نبات شتا د بوټو مختلفونه دا یو قسم بوټي او دا بل قسم بوټي نو الله سه وی کلو خورای چې کم ستاسو د خوراک شي نه دي کنه دا خورای او ورعو او سروي پدې کې انعامکم خپل چار پیان ان فی ذالک یقینا پدغه کې دا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 پوهه راته راکړي ربه د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم صحیح پوي کی خاص کر دا کم کتاب شروع کړی دی مونږ ربه مونږ ډیر کمزور یو ته زمونږ سره امداد وکړي مونږ په صحیح پوي کې ربه د خپل خوږ پیغمبر علی السلام د حدیث او د قران اتباع زمونږ نصیب وګرځي ربه زمونږ تمام ژوند د قران او د حدیث په رڼا کې تیر کړي ربه د قران او د حدیث خیر او برکت د تمام دین خیر او برکت ربه دنیا کې مونږ تراکي زمونږ کورنو ته زمونږ بچو ته ورکي په قبر کې هم رب د دې خیر برکت راکې په ورځ د قیامت په میدان حشر کې رب د دې عظیم خیر نه ته موږ مه محروموي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له د دې راتلو کېناستو دنیا کې هم الله اجر ورکړي په آخرت کې هم الله اجر ورکړي دا معمولي کېناستل الله زمونږ دپاره ذریعه د سعادت د دنیا او د آخرت وګرځوي سره زمونږ نه الله پاک دوی په خپل کاروبار باندې کې په حلال کاروبار کې خوشاله کی د زړه سکون اطمینان سره زمون الله نصیب وګرځي د هر قسم پریشان او حادثو نه الله سره زمون حفاظت وکي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې اهل اسلام سونه بیماران دي رب ته وته شفا کامله ورکي خاص کر ملګری بیماران دي ملګرو کورونو کې بیماران دي خو ته دعاګانې وکړي زمونږ ملګری دی هغه چا بچی بار دی هغه لم دعاګانې وکړي چې الله پاک واپس خپل وطن د کامیاب خوشاله راولي عمره له سو کسان تللی دی هغه لم دعاګانې وکړي چې الله پاک هغه له توفیق د اعمال ورکي او قبول شوی اعمال سره الله خپل وطن ته راولي د بازار خلکو د قوم تم دعا کوي چې د الله د دین سره محبت پیدا کړي وصلی الله تعالی